او مکه مکرمه کې چې اول صورت شروع شوې دا هغه اقرا بسم ربک الذی خلق دا پنځه آیات باندې حضور په غار حرا کې د رمضان ولسمه ورځ او د پیغمبرۍ یو څلوېښتم کال دی د حضور د پیدا کېدو د عمر یو څلوېښتم کال او په مکه مکرمه کې چې اخري صورت نازل دی ویل للمطففین نازل دی ذکر الله ما کې استغفرون وذاکرون او وزنون یبصرون دیر شمع پاک حتی مکی مکرمی صورتونو او د مدنی صورتونو فرق څه دی نو مایا دی باندې د انګریزانو یو اعتراض هم دی بین وحی په حقیقت امر په سار له بیان ان شاء الله